دا د شریعت غږ رادیو ده قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شبي پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاست تبصرې ترڅنګ حضرت ابوبکر ابن موسی اشعری رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي هغه وایي چې ما له خپل پلار څخه په داسې حال کې اوریدلی دی چې له دشمن سره د مقابلې په میدان کې وو ده وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د جنت دروازه د تورې تر سیوري لاندې ده چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له دیارلسمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسم میلیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د زابل ولایت په شاجوی کې د دښمن مهمه قرارګاه او درې پوستې فتحه څلوېښت تنه مزدور اسکر قتل ګڼ مهمات ولچ شوي. د هرات ولایت په اوبۍ ولسوالۍ کې یو سل او اته پنځوس تنه اربکیان مجاهدینو ته تسلیم شوي. د لوګر ولایت په مرکز کې دوه امریکایي اشغالګر مړه او درې تنه نور مرګوني ژوبل شول. د هلمند ولایت په ګرشت کې د ارتباطي پولیسو په مټ پوسته فتحه، اته تنه پولیس قتل دوه پولیس او ګڼ مهمات نیول شوي. په فاریاب ولایت کې د ګڼ شمېر مجاهدینو د شهادت اوازه هیڅ حقیقت نه لري. اوس هم بشپړ خبرونه د الکندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د غونډۍ په مهمه قرارګاه او امنیتي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې د شپې تر څلورو بجو پورې دوام وکړ د بریدونو په پایله کې یاده قرارګاه او درې پوستې په بشپړه توګه فتحه او په قرارګاه کې تر څلوېښت پورې مزدور عسکر وژل شوي چې جسدونه یې تر خاورو او لوټو لاندې دي له دښمن څخه ګڼ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي چې په اړه جزئیات به یې وروسته پر لیکه شي د بریدونو په مهال شپږ تنه مجاهدین زخمیان او یو تن د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی تقبله الله تعالی د هرات ولایت د اوبۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې تېره ورځ د اسلامي امارت د جلب او جذب کمیسیون د مسؤلینو او سیمه ییزو مجاهدینو په هلو ځلو د حقایقو په درک کولو سره یو سل او اته پنځوس تن اربکیان د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. له یو سل او اته پنځوس تن اربکیانو څخه یو سل او اتلس تن اربکیان له نهو پوستو او څلوېښت تنه نور اربکیان له مختلفو سیمو څخه راغلل او مجاهدینو ته تسلیم شول چې په دې توګه سره ټول یو سل اته پنځوس تنو ته رسیږي. مجاهدینو له نوموړو مننه وکړه او دی د دین او هیواد په ګټه کار وباله. نوموړو هم کلک هوډ څرګند کړ چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ور نه شي بلکې تر خپل وس پورې به د اسلامي امارت مجاهدینو همکارۍ ته دوام ورکوي. د یاد ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ اړوند د مزدور دښمن په څلور پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې د پاروق او دشت نظام پوستې په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت نه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته او یو دراسکوپ، یو چلتر ټوپک، یو چریکي هوان، یو راکټ، دوه ثقیلان، یوه توپنچه، پنځه کلاشینکوپونه، څلور زره د ثقیل مرمۍ، یو زر او شپږ سوه د کلاشینکوپ مرمۍ، شپاړس د راکټ مرمۍ او نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي همداراز د درې خولي له پوستې اربکیان په تیښته تللي او د دشت بالا په پوسته کې هم مزدور دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېر یې لا نه ده معلوم شوی په اشغالګر دښمن د بریدونو په لړ کې پرون سهار څلور بجې لوګر مرکز اړوند ګازو شرکت ته څېرمه په ګډ دښمن تندریز برید تر سره شو. دغه برید چې په امریکا اشغالګرو او د سیپریق قطعې په ګوډاګیانو د کابل ګردیز پر عمومي سړک تر سره شوی، په کې دوه تنه امریکایي اشغالګر وژل شوي او درې تنه نور ژور ټپیان دي. په دې برسېره دښمن ته مالي زیان هم اوښتی چې په اړه یې لا تر اوسه ډېر معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز د یاد ولایت د برکي برک ولسوالۍ اړوند چارکلا کې اشغالګرو او مزدور عسکرو د عامو هیوادوالو په کورونو چاپه وهلې دوی د کلیوالو کورونه پلټلي او په ډېر بېرحمۍ یې د کلي درې تنه شهیدان کړي دي همداراز یې یو مسجد هم وران کړی دی او ګڼ شمېر وسلې او مهمات یې ولجې شوي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د مرکز قلعه نو اړوند د لامان په سیمه کې بېګا ماخوستن لس بجې د غلچکي برید په ترڅ کې یو تن مزدور ټولی مشر میرویس ځای پر ځای قتل او وسله یې د مجاهدینو لاس ته ورغله. له برید وروسته مجاهدین په بریالیتوب سره تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل. د غزني ولایت مقر ولسوالۍ اراده سیمه کې د مزدور دښمن لویه قرارګاه او ورڅېرمه د هستې او مدو په نوم دوه پوستې فتح شوې. ګڼ شمېر عسکر وژل شوي چې د قرارګاه د قومندان سپي الله په ګډون د دوولسو تنو جسدونه د جګړې په میدان پراته دي، ډېر نور ژوبل دي. درې ټانګونه، یوولس میله کارمولیان، اته میله پیکا ماشیندار او لسګونه میله سپکه او درنه وسله او ډېر اندازه مهمات نیول شوي دي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند پارچاو په سیمه کې د دوه تنه ارتباطي پولیسو په همکارۍ د مزدورو پولیسو په پوسته چاپه ووهل شوه. د چاپې په پایله کې پوسته فتحه، په کې میشت اته تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل، دوه تنه یې ژوندي ونیول شول. همداراز په پوسته کې له مزدور دښمن څخه یو ثقیل، یو راکټ، یو کارمولی ټوپک، یو چریکي هاوان، څلور کلاشینکوپونه او ګڼ نور مهمات مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د شورشرک په سیمه کې پرون غرمه یولس نیمې بجې د مزدوري اردو په ضربتي ټانګ د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې ټانګ د راکټ په مټ ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سلطان خیلو، ماشین کلا او پتنګ په سیمو کې د مزدور پولیسو پر اکمالاتي کاروان د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا بریدونه ترسره شول د دغو بریدونو په ترڅ کې د دښمن پنځه اکمالاتي موټر ویجاړ شوي پنځه تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي همداراز د یاد ولایت د چک ولسوالۍ اړوند بکسمن دره کې د ټټنګ په نوم پوسته باندې د لیزري وسلو تعرضي برید ترسره شو تر لږ مقاومت وروسته پوسته په بشپړ ډول فتحه څلور تنه مزدور عسکر وژل شوي چې مړي یې په پوسته کې پاتې دي او نورو په تېښته خپل ځانونه ایستلي. په دې برسېره د درې کارمولي ټوپکو، یوې دهشکې، یو هوان، یو امریکایي دراسکوپ او یوې غټې مخابرې په ګډون ګڼ شمېر مهمات او وسایل مجاهدینو ته په لاس ورغلي دي. په دغه جګړه کې یو تن مجاهد هم د شهادت لوړ مقام ته رسېدلی، تقبله الله تعالی. د فاریاب ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ اړوند د چارتوت په سیمه کې تېره ورځ سهار نهه بجې مزدور دښمن پراخ تعرضي برید ترسره کړ چې د مجاهدینو له لوري له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ او سخته جګړه ورسره ونښته. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، د مازیګر تر پنځو بجو پورې یې دوام وکړ. د جګړې په پایله کې د دښمن تعرضي برید په شا وتمبول شو، پنځه تنه مزدور عسکر او پولیس ځای پر ځای قتل، پرون ماسپښین درې بجې له مزدور دښمن سره جګړه ونښته. د جګړې په پایله کې د مزدور دښمن یو ټانک تخریب او پکې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د مزدور ادارې چارواکو ادعا وکړه چې د همدې ولایت په پښتونکوټ او شیرینتګاب ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څلور دېرش تنه مجاهدین شهیدان کړي، موږ د مزدور دښمن دغه دروغجنه ادعا په کلکه ردوو. مزدور دښمن غواړي په دې ډول درواغو نشرولو سره خپلو مورال بایللو مزدورانو ته روحیه ورکړي. د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اړوند د مختلفو سیمو اته تنه اوسېدونکي پولیس د مزدور ادارې له لیکو رابېله او خپل عادي ژوند ته راوګرځېدل. نوموړو مجاهدینو ته کلک هوډ څرګند کړ چې نور به هېڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ور ونه ګرځي. همداراز د الخندق عملیاتو په لړ کې بېګا شپه یوه بجه د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ اړوند د هرات کندهار پر لویه لاره دا بې خورما په سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته مجاهدینو چاپه ووهله. چاپې پوره یو ساعت دوام وکړ. د چاپې په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت دوه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او یو پولیس ژوبل، یو بل مزدور پولیس ژوندی ونیول شو. همداراز په پوسته کې د دښمن یو رینجر موټر او موټر سایکل ویجاړ، یو ثقیل، یو کلاشینکوف، یو راکټ، یو چلتر ټوپک او نور مهمات ولج شوي، مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. دا په داسې حال کې چې بیګا شپه د همدې ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د کرجي په سیمه کې د غلام صدیق قلعه پوسته هم په بشپړه توګه فتح شوې او پکې میشت دوه تنه مزدور پولیس قتل، دوه تنه ژوبل او مهمات یې ولج شوي. وروستی خبر دا چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ مرکز اړوند د نیازو د سرای او سیدګاه غونډۍ سره پرون سهار نهه بجې د مزدور دښمن په هغه موټریز کاروان وسله وال بریدونه او د خښ کړای شویو ماینونو په مټ چاودنې ترسره شوې چې غوښتل یې د کرم کاریز په سیمه کې محاصره عسکرو ته اکمالات وکړي. د برید او چاودنو په پایله کې دوې شوبلې د ماینونو په مټ ویجاړې او مزدور عسکرو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. مزدور دښمن له سیمې نه د تلفاتو په لیدلو سره بیرته امنیه قومندانۍ ته په تیښته ولاړ، مړه او ژوبل عسکر یې کندهار ښار ته د چورلکو په ماټو ولیږدول. په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د خبرونو پای افغانستان د مطبوعاتو په هنداره کې خپرونې ته ښه په دې ورځو کې په نړیوالو مطبوعاتو کې چې د افغانستان په اړه تبصرې کیږي نو زیاتره لیکوال په یو نه یو ډول ورسره د امریکایي اشغالګرو د شکست او له افغانستان څخه د خپلو پوځونو د ایستلو خبره هم یادوي په دې خپرونه کې د یو شمیر غربي معتبرو رسنیو او مبصرینو ځینې تبصرې را اخلي چې له افغانستانه د اشغالګرو د خروج خبرې له ځانه سره لري احمد رشید که څه هم پاکستانی لیکوال دی خو په غربي دنیا کې د افغانستان د چارو مخکښ متخصص بلل کیږي. نوموړي د اګست د میاشتې په اتلسمه نیټه په یوه وتلې امریکایي رسنۍ نیویارک ریویو کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې عنوان یې له ځانه سره یو کتاب خبرې لري. احمد رشید خپلې مقالې ته عنوان ورکړی په کابل کې سایګون تکراریږي. سایګون د جنوبي ویتنام پایتخت و، هغه ویتنام چې امریکایانو په کې یوه لسیزه د ملي مبارزینو پر وړاندې سخته جګړه وکړه او تر پنځو زره ډېر پوځیان یې پکښې له منځه لاړل. خو په پای کې ویتنامي مقاومت کوونکو په یو ناڅاپي حمله سایګون ښار ونیو. او امریکايي مشاورینو د خپل سفارت له انګړ څخه د څرخکو په پرواز ایله ځانونه ژوندي وایستل. احمد رشید وایي د طالبانو سږنۍ توپاني حملې د کابل د حکومت لړزانده اراده، د حکومتي تلفاتو لوړه کچه او د جګړې د تداوم په اړه د امریکایانو بې صبري د دې علامې دي چې په کابل کې د سایګون د پېښې تکرار ممکن کړی دی. بنیامین هاپکینز د افغانستان د چارو امریکايي کارپوه دی چې فی الحال د امریکا په جورج واشنګټن پوهنتون کې د تاریخ او نړیوالو چارو استاد دی. نوموړي د انسیډر بزنس په نوم نشریې ته په خبرو کې هم د افغانستان موجوده وضعیت د ویتنام له حالاتو سره ورته بللی دی. نوموړي ویلي د امریکا د اوسنیو سیاسینو چلند هم د ویتنام د جګړې د مهال د چارواکو په شان دی چې خپلې غلطۍ نه مني او خلکو ته دروغ وایي تر دې چې د سایګون د سقوط په شان فاجعې د دوی له قابلیت او فهم څخه پرده پورته کړه نوموړي زیاته کړې د افغانستان جګړه چې د امریکا لپاره تر ټولو اوږده او پرمصرفه جګړه ده که څه هم تر اوسه موږ نه ده بایللې مګر د بایللو په حال کې یو د امریکا د شکست د نغارو په لړ کې د ماتې یوه بله نغاره د واشنګټن مانتلي په نوم امریکایي میاشتنۍ نشریې له واشنګټنه ډنګولې ده. د واشنګټن میاشتنۍ خپرونه په تازه مطلب کې لیکي چې امریکایي ځواکونه باید نور له افغانستانه پښې سپکې کړي. د سرچینې په وینا په نږدې اتلسو کلونو کې امریکایان ونه توانېدل چې په افغانستان کې وضعیت بدل کړي. ښه به دا وي چې ځانونه راټول کړي. خپرونه وړاندې زیاتوي، ډونالډ ټرمپ، پنټاګون او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید نور پر دې غور وکړي چې څنګه دا جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه راوباسي. واشنګټن مانتلي دا هم لیکلي چې په اتلسو کلونو کې امریکایانو او د هغوی افغان همکارانو ګڼې قربانۍ ورکړي، خو پایله یې بریا راونه وتله. دې سرچینې هم د نورو ګڼو رسنیو په څېر امریکايي مشران پر دې ملامت کړي چې خپل ولس ته د جګړې اصلي معلومات نه ورکوي. د آلمان مشهورې مجلې شپېګل بیا د سپتمبر د میاشتې د اتمې نېټې په ګڼه کې د آلمان مشهور څېړونکي کلاوس مین څېړنیزه مقاله خپره کړې او په دغه مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د اوولس کلنې جګړې په اړه بحث شوی دی. په مقاله کې راغلي چې د اوولس کلنې جګړې سربېره طالبان د بري په درشل کې دي، امریکا د پخواني شوروي اتحاد په برخلیک اخته کېدونکې ده او افغان حکومت فاسد دی. د مخدره موادو قاچاق او کرهڼه د پخوا په پرتله تر ټولو زیاته ده. د شپېګل په باور امریکا هم د پخوانۍ برتانیې او روسیې پر پله روانه ده په خپلو تګلارو کې هیڅ بریا نه ویني او پر افغانستان د برید پر مهال یې ځمکني حقایق سم نه وو ارزولي او پر ځان یې له اندازې زیات باور کړی و چې پایله یې اوس ټولو ته روښانه ده. د کتونکو په نظر په افغانستان کې د امریکایانو د شکست په اړه د غربي رسنیو دغه خبرې او د رایو اتفاق تصادفي نه دی، بلکې اوس ټول دې نتېجې ته رسېدلي دي چې بهرني اشغالګر په افغانستان کې د بریا مخ نه شي لېدلی. دغه جګړه چې امریکایانو اوولس کاله غځولې، د دې په ځای چې بریا په کې تر لاسه کړي، لا نور ورسره جهادي مقاومت پیاوړی، پراخ او ولسي شوی دی چې ماتېدل یې ناممکن شوي دي. نو ځکه اوس ټول د چارو ماهرین په دې نظر دي چې باید امریکایان له افغانستان څخه خپل پوځیان وباسي. د خپرونې په دې برخه کې ستاسو پام د یوې سیاسي تبصرې اورېدلو ته راګرځوو چې د اسلامي امارت نظر د انفاق فی سبیل الله یو بې ساری فرصت دا حقیقت دی چې په نړۍ کې خصوصا په مسلمانانو کې ډیری د مال او ثروت داسې څښتنان بیخي ډیر دي چې غواړي له خپلې خدای ورکړې شتمنۍ څخه د انساني او اسلامي همدردۍ پر بنا په سمه لاره او په سمه موقع کې انفاق وکړي او دا یې ډیر ارمان وي چې د دوی مالی مرسته د امانتدارو او رښتینو خلکو په وسیله تر واقعي مستحقینو پورې ورسیږي او دا هم حقیقت دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات غربت او مصیبت ځپلي وګړي هم په اسلامي دنیا کې ډیر دي چې یوه نمونه یې افغانستان دی چې څه باندې څلوېښت کاله د پردیو یرغلګرو له لوري د تپل شویو جنګ جګړو او وحشتونو په اور کې سوځي چې له امله یې په سلګونو زره بېوزلې یتیمان کونډیانې معلولین ناروغان او نور ډول ډول داسې مصیبت ځپلي وګړي چې له الله تعالی پرته یې بله هیڅ اسره پر دنیا نه وي راپیدا کړي دي دومره بې اسرې او بې وزلې چې په لیدلو کتلو سره یې د هر ضمیر لرونکي انسان په بدن کې وینه وچیږي نو په داسې یو حالت کې د هغه چا مسؤلیت نور هم درنیږي چې الله تعالی له خپل فضل شتمني ورباندې لورولې وي او دی یې د مال او ثروت خاوند ګرځولی وي دا ځکه چې ناوسه او بېوزله یتیمان الله تعالی د شتمنو وګړو لپاره یو ازمایښت ګرځولی وي چې وګوري د الله تعالی دغه شتمن بنده د الله تعالی د دغو بې اسرې بندګانو لاسنیوی کوي او که نه که چیرې یې پر هغوی باندې نفقه وکړه نو ګویا چې د الله تعالی په امتحان کې یې ځان بریالی کړ او الله تعالی به یې بهترینه بدله ورکړي وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون ژباړه هغه څه چې تاسې له خیر یعنی مال څخه صدقه کوئ بدله به یې پوره درکوله کیږي او پر تاسو به هیڅ زیاتوب ونه شي د یو حدیث مفهوم هم دا بیانوي چې یا عبدی انفق انفق علیک ای زما بنده انفاق کوه پر تا به انفاق وشي له همدې ځایه ده چې اسلامي امارت د کفارو د ظالمانه اشغال په مقابل کې د مسلح جهاد ترڅنګ د دې زمینې د برابرولو هڅې هم کوي چې په وسیله یې د افغانستان او له افغانستان نه بهر ټول شتمن مسلمانان ورونه په اخلاص او خلاص مټ سره زموږ د وطن له بېوزلو یتیمانو کونډیانو او معلولینو سره مرستې وکړي په همدې خاطر یې د بېوزلو یتیمانو او معلولینو چارو یوه مستقله اداره تشکیل کړې ترڅو د مرسته کوونکو ورونو صدقات په پوره دیانتدارۍ او شفافې طریقې سره تر مستحقینو پورې ورسیږي په دې کې شک نشته چې د انفاق فی سبیل الله تر ټولو بهترین او بې ساری فرصت همدا دی چې په رښتینې توګه له واقعي مظلومانو سره د یوې با احساس او مسؤلې ادارې په لاس د شتمنو خلکو مالی مرسته ترسره شي د بیوزلو یتیمانو او معلولینو د چارو دغې ادارې په خپل یو پیغام کې پر شتمنو وګړو د مرستې غږ کړی او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې په پوره امانتدارۍ سره به د دوی نفقات او صدقات تر مستحقینو پورې رسیږي د افغانستان په ټولو سیمو په تیره بیا په لیرو پرتو سیمو کې چې د اسلامي امارت تر بشپړ نفوذ او واکمنۍ لاندې دي د وحشي کفارو د بیرحمو بمباریو او تشدد له کبله په داسې توګه بېوزله کورنۍ یتیمان او معلولین لرو چې هیڅ مدرک او عاید نه لري د ژوند شپې او ورځې یې په ډیر اشد غربت بیوسی او ناروغیو کې تیریږي ټوله هیله او امید یې یوازې او یوازې د مسلمانانو مرستو او همکاریو ته دی او باید په یاد ولرئ چې ستاسو لږ غوندې مرسته هم د یوه یتیم پر خوله مسکا راوستلی شي